څلورم په دغه اقسامو او طرقو د تحمل الحديث کې د مناوله دا مناوله ماخوذ ده د نوال نه نوال په معنا د عطا سر راځي لکه چاله یو شی ورګي حدیث د خضر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د متفق علی روایت ده په هغه کې دا لفظ استعمال شوی مع اجازته به صریحا او کنایتا چې استاد شاګرد د یو شی د خپل مرویاتو نور کی او د دې د روایت اجازه تم ورلو کی صراحتا یا کنایتا د دې په صحت باندې دلیل هغه دغه حدیث د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن جحش رضی الله عنه د یو سریه امیر کړی او هغه له یو کتاب حواله کړی ورلې ویلیو چې لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا تبه دا خط او کتاب تراغو پورې لولې لا چې فلانی فلانی ځای لنی رسیدلی نو کله چې غزې له ورسېدو خط کلاو کو قرأه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم مرګرو له یې وویل چې دا د نبي علیه الصلوة والسلام خط دی، موږ له یې حکم کړی چې فلاني طرف له لاړ شئ، د دښمن جاسوسي به کوئ. امام بخاري رحمة الله علیه دا په صحیح کې معلقاً ذکر کړی، باب ما یذکر فی المناولة، په هغې کې او امام طبراني رحمة الله علیه په سند حسن سره موصولاً ذکر کړی. مصنف رحمة الله علیه د دې انواع ذکر کوي، وایي، انواعها، المناولة نوعان، ويقول له هذه هذا روايتي عن فلان فروه عني ثم يبقيه معه تمليكا او اعاره لينسخه چې استاد خپل شاګرد له کتاب حواله کی ورلوي چې دا زما روایت دي د فلاني استاد نه تعالی ما اجازه درکړې ته ما نه د دې روایت کوا او دا کتاب بیا د شاګرد سره پری دی یا د هغه د ملکیت وګرځی چی دا ستا شو او یا ورله ووایی چی تا سره دی تر هغی پوری چی ددی نه ته ځان له دا روایات ولیکی نو دی له وای روایه مناوله مقرونه بالاجازه خپل کتاب هم ورکو ورسره د دې د روایت اجازه هم ورکو او د دې مناولې دویم قسم د مجرده عن الاجازه مناوله مجرده عن الاجازه چې پاغي کې اجازه ني صرف کتاب ورکی وصورتها ان يدفع الشيخ الى الطالب كتابه مقتصرا على قوله هذا سماعي چې استاد شاګرد له صرف کتاب ورک یو دا ورلوي چې دا زما سماع دا زما روایت دي دا ورلنوي چې ته د دې روایت کومه اجازه درکړې حکم الروايه بها په دې باندې د ادا او د روایت څه حکم دی چې په دې طریقه چا تحمل وکړو نو ادا کول شي کنه وای اما المقرونه بالاجازه فتجوز الروايه بها کما مناوله چې مقرونه بالاجازه وي نو پاغي باندې خو روایت جایز ده وهي ادنى مرتبه من السماع والقراءه على الشيخ د اهل علم او د جمهور د صحیح قول مطابق دا په مرتبه کې د سماع د قرات علی الشیخ نه لاندې مرتبه ده بعضی د هغې سره برابر ذکر کړي بعضی ته پورته کړي خو صحیح قول کم باندې چې استقرار العمل دی او استقرار الاصطلاح دی چې مناوله مقرونه بالاجازه دا د سماع او د قرت نه لاندې ده واما المجرده عن الاجازه فلا تجوز الروايه بها على الصحيح او کما مناوله چې مجرده د اجازه نه نو د اهل علمو د صحیح قول مطابق په دې باندې روایت او ادا نه ده صحیح عمل ځان له خبره د عمل په کول شي چې کله سند صحیح ثابت وي خو په دې باندې روایت کول د اهل علمو د صحیح قول مطابق جایز نه دي الفاظ الاداء په دې طریقه چې چا تحمل د روایت کو نو د ادا کولو الفاظ بسنګي وی الاحسن ان یقول خ خبره دا ده چې په ادا کولو کې داسې وي ناولني او ناولني او اجاز لي ناولني و اجاز لي چې په دې الفاظو سره د دې ادا وکي چې مالې دا کتاب را کړو یا دا کتاب را کړو سره د اجازت نه ان كانت المناوله مقرونه بالاجازه کچرته دا مقرونه بالاجازه وي نو بیا بور سره داسې وي چې ناولني و اجاز لي بالروايه تحمل الحديث د هغه اتو انواعو نه د هغه اتو طرقو نه دا کتابت دی الکتابه چې دی له مکاتبه موي وی صورتها ان يكتب الشيخ مسموعه لحاضر او غائب بخطه او امره کتابت او مکاتبت دی لوي چې استاد خپل مسموعات یو حاضر شاګرد له ولیکي یا غایب دی په خپل خط باندې یا چا له امر او حکم وکړي چې ته زما دا روایات ولیکه چې فلانی شاګرد له ورکم ویلېږم ورله د دې په صحت باندې دلیل مکاتبات د نبی صلی الله علیه وسلم دي کوم چې بادشاهانو للیګلیو دارنګ خپل عمال لبیلیګل پاغي کې بشرای الدین او احکام بو حدیث د بخاری کې مراغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لېګل او کسرا له او دا خط حواله کړو عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله عنه له نو غله حکم کړو چې دا به عظیم البحرین لور کې چې د بحرین کم مشر دی نو هغه بیا کسرا لور کې نو کله چې کسرا له خط ورسېدو نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم دا خط وشلولو ټوټې ټوټې کو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله بدعایو کا خیریو کې چې ان یمزق کل ممزق الله دې دیم هلاک او تبا کی په پوره هلاکولو او تبا کولو سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مکاتبات کول ملوک او خپل عمال له دا د دې صحت لپاره دلیل دی او د هغې د روایت اجازت ورله ونه کړي حکم الروايه بها په دې باندې د ادا او د روایت حکم څه دی نو اما المقرونه بالاجازه فالروايه بها صحيحه کم چې مقرون بالاجازه وي چې اجازه تم ورکړې وي نو روایت په صحیح دی وهي في الصحه والقوه كالمناوله المقرونه دا په صحت او قوت کې داسې دی یو قوم د محدثینو نه منع کړی و اجازها آخرون او نورو اهل علمو د دې اجازت ورکړی او استدلال یې کړی په مکاتبات النبي صلی الله علیه وسلم ځکه هغې کې دا نو چې د مقرونه بالاجازه دی وي خو بس لیکلی ورله او حواله کړی وو والصحيح الجواز عند أهل الحديث لإشعارها بمعنى الإجازة صحیح قول د محدثینو په نون نیز باندې دا دی چې مکاتبه مجرده عن الاجازه په دې باندې روایت صحیح دی ځکه په دې کې معنا د اجازه پرته ده او دلیل په څه شی دی مکاتبات النبي صلی الله علیه وسلم دا نو ویل چې ګری دا د مقرون بالاجازه وی هل تشترط البينه لاعتماد الخط وی آیا دا شرط شته چې ته به څه ګواه مقررې د دې خط اعتماد د پاره چې دا د فلانی خط دی که نه دی وی اشترط بعضهم البينه على الخط وادعوا ان الخط يشبه الخط بعض اهل علم او محدثین دا شرط لګول دي چې په دې خط باندې به یو ګوام مقرري چې ته ګواي په دې باندې چې دا خط د فلانی دی ځکه د خط اشتباه د بل خط سره راځي وهو قول ضعيف خو دا قول ضعيف دی ومنهم من قال بعضی اهل علم دا ویلی چی یکفی معرفة المکتوب الیه خط الکاتب بس دغه عمر خبره کافی ده چې چاله دا خط لیږل شوی چې هغه د کاتب خط پیژني مکتوب الیه چې دی چې داغه سره دا علم وي چې دا خط د فلانی دی داغه خط پیژني نو په دې کې بینې له ضرورت نشته چې خامخا دی به غوا طلب کوي چې دا د فلانی خط دی کنه لأن خط الانسان لا يشتبه بغيره ځکه خط د انسان چې دی غالبا د دې اشتباه د بل چا د خط سر نه راځي خو اهل علم دا شرط ذکر کړی چې کله دا مکتوب الیه فتن او زکی وي دقیق الملاحظه وي جيد المعرفه وي نو بیا بینه له حاجت نشته او کنا په دکی داسې هوښیارتیا نی، فطن نه وي، دقیق الملاحظه نه وي، جید المعرفه نی، نو بیا د بینې ضرورت ورله شته چې دی په دې باندې ګواه مطالبه وکړي چې دا خط د فلاني دی که نه دی؟ وایي، لأن خط الانسان لا یشتبه بغیره وهو الصحیح ځکه عموما د یو خط اشتباه د بل خط سر نه راځي او دا په دې کې صحیح قول دی چې بینې له ضرورت نشته خو دغه قید به پکې ملحوظ وي چې انسان جيد المعرفه وي او دقيق الملاحظه وي الفاظ الاداء د دې د ادايګۍ بس الفاظ وي د دې مکاتبت او د کتابه وي التصريح بلفظ الكتابه په دې کې بصراحتا لفظ د کتابت ذکر کوي كقوله كتب الي فلان فلاني مال داسې لیکلی وکړه چې احادیث بیانوي اعلام معنا ده چا له خبردارې ورکول اعلام او اخبار یو معنا ده صورته ان يخبر الشيخ الطالب ان هذا الحديث او هذا الكتاب سماعه اعلام دی لوي چې استاد خپل شاګرد له دا خبر ورکي چې دا حدیث یا دا فلانی کتاب زما سماع د فلانی استاد نه ما دا اوریدل دا غنه لکه استاد شاګرد لدا سی وای چې روایت سنن الترمذی عن فلان ما سنن د ترمذي د فلاني نه اورېدلی او داسې ورله نه وایي چې ارویه عني چې ته د دې روایت زمانه کوه که داسې ورله وایي چې ارویه عني نو دی له بیا اهل علم وایي مناوله بلا اجازه حکم الروايه به اعلام باندې روایت کول څنګه ني وي اختلف العلماء في حكم الروايه بالاعلام على قولين په دې کې د اهل علم دوه قول دي چې آیا روایت بالاعلام کول شي کنه یو قول د جواز دی وهو قول كثير من اصحاب الحديث والفقه والاصول دا د ډېر محدثینو او د فقهاو او د اصوليینو قول دی او دویم قول عدم الجواز وهو قول غير واحد من المحدثين دا د اکثر محدثینو قول دی وغيرهم د دين علاوه د نورو وهو الصحيح دا په دې باب کې صحيح قول دی لأنه قد يعلم الشيخ أن هذا الحديث روايته لكن لا تجوز روايته لخلل فيه ځکه کله کله شیخ خدا خبر طالب لور کو چې دا حدیث زما روایت دی د فلانی نه خدا روایت جایز نه وي په دې کې خلل راغلی سمانع موجود وي نعم لو اجازه بروايته جازت روايته که چرته د دې سره اجازت هم ورکو نو بیا روایت څه شی دی جایز دی ځکه مخکې مونږ ذکر کړل دا بیا مناوله د بلا اجازه چې ورله و چې دا زما روایت دي نو څور کړي خو نه دي مناوله خو نه ده اجازت پکې نشته نو دا د مناوله خو بلا اجازه په دې باندې عمل کول څنګه دي چې یو طالب په دې طریقه باندې تحمل وکړو نو آیا عمل بیا په دې اعلام باندې کول شي کنه صحیح قول خدا دې چې روایت په نشي کولای لکه ذکر کل مصنف رحمت الله علیه خو خبره د عمل نو په دې کې اشکال نشته چې عمل په دې باندې کول واجب دي خو چې کله د سند صحیح شو چې دا چا خپل شاګرد له خبر ورکړي اسناد د ثابت شو او مخکې د حدیث سند ثابت وي نو بیا په عمل کول واجب دي لکه موږ د یو کتاب نه حدیث نقل کوو نو عمل کول خو په هغه باندې واجب دي اګر چې روايت کول له هغې نه جائز نه دي چې ما له امام ترمذي حديث بيان کړی که سند دي وي ستا تر امام ترمذي پورې نو بيا ويلی شې خو که سند دي ني صرف روايت دې په ترمذي کې وکتو نو ته د هغې د عمل پابند دې چې کله سند يې صحيح وي الفاظ الاداء د اعلام د ادا کولو الفاظ بسنګي يقول في الاداء اعلمني شيخي بکذا دې کې به داسې وایي چې مال شیخ خبر راکړ په دې فلاني روایت باندې وم په طرق د تحم د طرق التحمل کې هغه د الوصیت وصیت وصیت صورت دا د ان یوسی الشیخ عند موته او سفره لشخص بکتاب من كتبه التي يرويها چې شیخ او استاد د خپل مرګ په وخت کې یا چرته سفر کوي په هغه وخت کې یو شاګرد او طالب له وصیت وکي چې زما په دې کتابونو کې د افلانې کتاب چې زی روایت کوم اغله ورکي وصیت یو طالب د پاره وکي یو عالم د پاره وکي حکم الروايه بها په دې باندې د روایت حکم څه دی د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې آیا تحمل بالوصيه جائز دی کنه او روایت په دې باندې څه حکم لري؟ نو لومبنی حکم دا دی چې الجواز وهو قول لبعض السلف دا د بعض سلف قول لري چې په دې باندې روایت کول تحمل په دې طریقه باندې جایز دی دا لکه د ابن سیرین او د ابو قلابه وغیره قول لري خو هو غلط وایي دا قول غلط دی لأنه اوصى له بالکتاب ولم يوصله بروايته دا قول ولې غلط دی ځکه د استاد د عالم او طالب له صرف د کتاب وصیت کړی دی د روایت وصیت ورله نه کړی نه ورله د هغه اجازت کړی او دویم قول چې د عدم الجواز چې په دې باندې روایت کول جایز نه دی دا معتبر طریق د تحمل نه دی وهو الصواب په دې مسله کې دا صواب او راجح قول دی لکه ابن صلاح او امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړي امام سخاوي په فتح المغيث کې وایي البطلان هو الحق المتعين یعنی دا بطلان چې په دې کې راغلی چې یعنی روایت کول په دې جایز نه دي نو دا حق او متعین قول دی لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا د یو شیخ په خط باندې احادیث ومومي چې هغه شیخ د هغې روایت کوي برابره خبره ده که دا شیخ د ده معاصر وي او که غیر معاصر وي دا طالب د هغه خط پیژني چې دا د فلانی خط دی خو دې طالب له دغه شیخ نه سماع هم نه وي ثابت او څه اجازه هم ورله نه ملاو صرف د فلانی په کتاب کې لیدلی دی او دغه خط پیژني چې دا روایت دي دغه روایت کوي حکم الروايه بها په وجادي باندې د روایت څه حکم دی وی الروايه بالوجاده من باب المنقطع لكن فيها نوع اتصال دا روایت بالوجاده چې دی دا د باب المنقطع نه دی ځکه د د نه دی شیخ نه سماع ثابت ده او نو ورله اجازه شته خو په دې کې یو نوع اتصال شته چې د دغه خط پیژنې او دغه په کتاب کې مونږ دی نو په دې باندې د راجح قول مطابق روایت صحیح نه دی دا قول قاضي عیاض او ابن صلاح رحمت الله علیه ترجیح ورکړی دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه مو انما يحكي ما وجده حکایه لا روایه چا چې په یو کتاب کې داسې احادیث وموندل نو دی به د دې حکایت کوي او روایت به نه کوي الفاظ الاداء بها په دې باندې به د ادایګۍ څه الفاظ وي واجد به داسې وي وجدت بخط فلان او قرأت بخط فلان کذا ثم يسوق الاسناد والمتن دی به وایي چې ما د فلانی په خط باندې لیدلی ني یا د فلانی خط می پړاو کړو دا اسناد به بیا ذکر کی چې د فلانی نه روایت ذکر کړي متن د حدیث به بیا ذکر کی په وجادي باندې د عمل څه حکم دی نو په دې کې د اهل علم درې مذاهب دي یو قول دا دی چې په دې باندې به عمل نه کیږي خو اهل علم وایي چې دا مذهب او رائے مردود ده او دویم دا چې په دې باندې عمل کول جایز دي او دریم قول په دې کې چې په وجادي باندې عمل کول واجب دي خو چې کله دی واجد له دې د سند د صحت پته ولګي چې دا کوم حدیث مونتی دي دا غي د صحت نه دی متأکد شي نو عمل کول په بیا جایز نه واجب دی دا قول اختیار د محققین او اهل علم دی د ذهاب کړه ابن صلاح او امام نووي امام نووي رحمت الله علیه وی وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الازمان غيره دا صحیح قول له چې په دې ازمان متأخرو کې د دین علاوه بل قول نه دی معتبر ځکه د هغې شرطونه موندل دا متعذر او ګران دي په هر یو حدیث کې خو به دا شرطونه ني چې د هغې د روایت د تاله اجازت ملاو شي نو که چرته ته په عمل کولم بند کې وي د چې عملم په تراغ نه کو چې روایت بني جایز نو بیا خو باب العمل بالمنقول بالکل بن شو په یو روایت بم عمل نه کې نو عمل په واجب دي چې کله سند صحیح ثابت شو اهل علم ذکر کړي چې په صحیح مسلم کې کم د وجادي صورتونه راغلي دي نو آیا دا د وجادي منقطعین دي د باب المنقطع نه دي درې روایت امام مسلم رحمت الله علیه صحیح کې په وجادي سره ذکر کړي امام مسلم باندې د دې انتقاد شوه دا درې حدیث دا دی یو په فضیلت ته عائشه رضی الله عنها کې راغله چې دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مالوي انی لا اعلم اذا كنت عني راضيه ماله پته لګي چې کله ته زمانه خوشاله به حدیث ذکر کړي دویم روایت عائشه رضی الله عنها وی چې تزوجني رسول الله صلی الله علیه وسلم لست سنین شپږ کال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما سره نکاح کړی و او واده چې شو نو نه کال عمر یو او دریم روایت هم د عائشه رضی الله عنها ده چې ان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يتفقد یقول اين انا اليوم اين انا غدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما حالت معلومولو په اخیری بیماری مرض الموت کې چې نن به زه د چا کریم زما نمبر به سبا چا کوي د عائشه رضی الله عنها غ نمبرې دا غي تپوس کولو نو بیبيانو اجازه ورکړو چې د بیماری رزي دې کړه تیرې کوي د دې درې واړو احادیثو اسانید امام مسلم رحمت الله علیه داسې ذکر کړي عن ابي بکر ابن ابي شيبه امام مسلم وی جمال حدیث بیان کړي ابو بکر ابن ابي شيبه کم چې مشهور محدث دی او مصنف هم لیکلی قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه ابوبکر ابن ابي شيبه وي چې ما په خپل کتاب کې د ابو اسامه نه لیدلې دي او ابو اسامه روایت نقل کوي د هشام ابن عروه نه او بیا سند ذکر کې عائشه رضی الله عنها له نو اهل علم د دې دوه جواب کړي یو دا چې دا درې روایت چې کوم امام مسلم رحمت الله علیه په وجاده باندې نقل کړي نو په نورو اسانید سره دا موصولا نوم ذکر کړي دي صرف په وجادي اکتفا نه ده کړي خو دا ورله په طور د وجادي را رسېدلي نو دا يې هم ذکر کړي، هم دغه متون د احاديثو ورله موصولا را رسېدلي نو په نورو اسانيدو سره يې موصولا هم ذکر کړي چې د سند وصل یې کړی هشام ابن عروه له او ابو اسامه له او دویم دا چې وجاده منقطعه اغلوي چې یو طالب د خپل شیخ په کتاب کې حدیث وګوري وی مومي دا نه چې د خپل کتاب د شیخ نه کتاب خپل دی او د دغه شیخ نه روایت کړی دی په دې ځکه امام مسلم رحمت الله علیه سوی چې عن حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال وجدت في كتابي عن ابي اسامه ما په خپل کتاب کې د ابو اسامه نه اوریدلې دي لیدلې مې دي په خپل کتاب کې چې ابو اسامه نه روایت نقل کوم نو په دې باندې نسيان او ذهول راغلي دي چې آیا دا روایات ما په کوم طریقه باندې تحمل کړی خو په خپل کتابونو کې چې ما د استاد نه کوم اوریدلی دي نو په هغې کې ما دا حدیث لیدلی په دې سند باندې نو دا د باب المنقطع نه نه دی باب المنقطع هغه دی چې ستا روایت نه دی یو استاد کتاب دی او تا ومونته پوه شوې په دې باندې نو د کتاب نسبت په دې ځکه ځان لکړه د ابوبکر ابن ابي شيبه او خپل شیخ له نسبت نه کړ چې دا کتاب داغه دی او ما پکې حدیث مونته دی نو دی خو د دې نه متأکد دی چې دا حدیث ما د دې تحمل او اخذ کړی دی خو صرف د تحمل هغه طریق ته نه هیر دی چې په سماع سره مې اوریدلې په قرات علی شیخ سره مې اوریدلې په اجازت سره مې لاو دی نو دا تعبیر په ادا کې استعمال کو علی سبیل التورع نو بنابر دا سور د وجادي چې کم په صحیح مسلم کې راغلی